دویم باب دا بتر و اجتماع آیات پوری وی په دې باب کې سدي په دې کې زجرونه دي منافقان ته ها منافقان هغه منافقان چې په ام المؤمنین باندې بهتان لګولیو یو لسم دیار لسم پنځل لسم نل لسم او درویشتم آیات کې په دې کې بلا پنځه زواجر بیانېږي غوښته دغه رنګ چې داسې تهمتونه ولګيږي نو مؤمنانو ته ادب خي چې تاسو بس کوی نه په دولسم شپارسم ولسم او دویشتم آیات کې به ادب نه څلور آداب به ذکر کړي او ترغیبات په پشلم یو اتلسم شلم یو ویشتم آیات کې به ترغیبات نو دا به سره ترغیبات کې کوي په دې طرز باندې به دا باب چې کوم دنه دا به هغه سر ته رسیږي باقی واقعه دې چې کوم د ام المؤمنین واقعه ده خبر اورته دي کنه ما که خپل دانی طاقت نشته دې ته بیان کم ورته دې کنه اړه دردناک واقعه ده بخاری دا غسته ده مکمل عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغه تهمت لګول په ام المؤمنین باندې رضی الله تعالی عنها پښوی او تر څومره وخت پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته نه و ها تقریبا د میاشتې هوا مانو وخیر دی او بیا دا غي نه ورستو نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی رالم دا دا غي په دا کې په پاکۍ کې دا آیاتونه نازل شوې دي په تبرئه کې ها صحیح شو نو بس هغه واقعي واقعي به تاسو ځان لبل دا کې وګورئ ان الذين جاءوا بالافك یقینا هغه کسان جاءو چراوړې د بل اف کی خبر د دروغو راتل لیکلی په دروغو باندې جاءو بل اف کی راتل لیکلی بل اف کی په بدنام لوی باندې لوی بدنامی لګول دا عصبه منکم دا هغه زجر د اولنې عصبه منکم دا یو ډله دستا سنا دستاسو نه دا مؤمنان دي دا منافقانو لیکن په ظاهر کې مسلمانانو سره ګرځي کنه منافق سره لا تحسبوه شر لكم ګمان مکوي په دې باندې شر لكم د بد د بدای د ځان د پاره چې دا زموږ د پاره ډیر بد دي نه نه بل هو خیر لكم بلکې دا بهتر دي تاسو د پاره دا تاسو د پاره خیر دی پکې الله وی ګوره دومره لوی بدنامه لګیدل په مور د مؤمنانو باندې الله وی په دې کې خیر دی خیر څه دی دا هغه پاکي د اسمان نه هغه هغه په خپل وای ما ته دا خیال نه ام المؤمنین وای ما خو چې رسول الله په تخوب ویني په دې باندې به خبره لغه شي خو زه خو دین نن خبر چې الله به د اسمان نه ما دغه پاکي را لېږي او په دی وجه باندې اسید ابن خزیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل کنا چې کله دا آیات نازل نازل شو و ما هی بنا غرته ما آیات نازل شو و ما هی باول برکتکم وی دا تاسو اولنې برکت نه دی ښا چې دا غني مونږه مطلب دا دی چې فائدې پی اخلو هر وخت تاسو د برکت په وجه باندې الله تعالی څه کوي هم باندې رحم کوي خو شه د ام المؤمنین په وجه باندې خلا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ان د پاره د هر یو سړي منهم د دوینا ما جزاء ما سزا د هغه د اکتسب من الاسم چې کړي د کار د ګناه هر سړی خزم پکې داخله ده ځکه دې کې مسلمانانو دوکه شي وکنه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها د ام الم د ام المؤمنین حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خور وا هغه پکې خطا شوی وا حضرت زینب په خپل باندې ګوره باندې ده هغه بند هغه نه خطا شوی هغه نه چې پښتنه وکړه وې څنګه د دې نه هغه وی بالکل صفا ده او وینو رسول نشته ده کشره ده کله کله اوړه واغږي هغه ګل وته وای کنه تاسو اوړه واغږي هغه ته پاتې شي او دغه راشي چیرې راشي هغه ته وخوري نور څه دې کې څه نشته ده پوه شئ لكل امرئ منهم په دې کې دا ټول داخل شو چې کوم مسلمانانو مخه مکتسبه من الاسم اي کې حضرت حسن نم خطا شو داغه د خلینم خطا خبر اوتی و نو هغه دغه کړو ولذي تولى كبره او هغه سړی چې پورته کړی دی غټ بار د ګنا غټ بار د ګنا څوک ته اتفاقی خبره دار دا عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين دی دا بدنامه دلا ګولې و منهم د دوینه له عذاب عظیم خاص داغه د پر عذاب لوی دی لوی عذاب دی هغه د پر الله به تباہ او برباد کی لولا استمعتموه دا اوس بل زجر دی ښا دا ادب د مؤمنانو ته چې کله داسې تهمتونه ولګي نو تاسو به څه کوئ لولا استمعتموه ولې نو چې تاسو کله اورېدلې ودا خبر ظن المؤمنون ګمان کړو مؤمنانو سړو والمؤمنات مؤمنان خذو بانفسهم پخپل هم جنس باندې خیرن د خیر د خیر ګمان بم کړی وی چې زمونږه مور ده د رسول الله تبرای ده داغه بیبی ده داغه نه کله دا کار کیدی شي وقالو ویلې وی هاذا افک مبین دا دروغ کار دی ادب د توخو چې داس یو خبر راغلی او پاک ملګری په بارکه نو فورن ته داسې مکوا ته ډایرک اول رات کوا داسې خبر چې نه مړه داله څه خبره ده تاسو کوي داله کې دی شي لولا جاءوا عليهم اربعه شهدا اوس بیا زجر د منافقانو ته ولې نه راوړي دوی علیه په دې خبره باندې به اربعه شهدا اصل ور گواهان ولې نه پیش کړي سلور گواهان دی پیش کی کنه که دوی دا خبره دا خبره رښتیا کوي فاذ لم یاتو بالشهدا کچرت دوی پر پیش نکی گواهان فاولائک عند الله هم الكاذبون نو دا کسان د الله په دربار کې دروغ جن دي یعنی په شرع کې دا کسان دروغ جن دي سلور گواهان نشي پیش کوله خبره کوي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچرتنه فضل د الله تعالی علیکم پتا سو باندې فضل څه ده نسفی وای بتا په دې خبره سره چې الله درنه عذاب رستو کو مغفرت دې ته وکړو ورحمته رحمت د الله تعالی چې رحم در باندې وکړو چې عذاب در نکړو مغفرت وکړو په دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې لمستکم نو خامخارت دې له بہت تاسو فیما په خبرو کې اپس تم چې تاسو په کې داخل شوی وای فيه پاغي کې عذاب عظیم په وجد هغه به تاسو ته رسیدلې وي عذاب عظیم عذاب لوی لوی عذاب په در باندې راغلو د دې په وجه باندې اذ تلقونه بالسنتکم دا بل زجر دی ښا دې کې مؤمنانو ته هم دي منافقانو ته هم دي اذ تلقونه په وخت چې اغستا تاسو دا خبره بالسنتکم په جبو خپلو یو بل نه مراغستا وتقولون تاسو وی بیا فواهکم په خلوق په لبانه ما هغه خبره ليس لكم به علم چې نو تاسو در پاغي باندې علم او دلیل وتحسبونه هینا او غنلو تاسو دا هینا سپکو دا کمزور یو وړه خبره ده او هو عند الله عظیم او دا د الله په دربار کې جرم عظیم دا جرم لوی دی دا دا خو ډیر لوی جرم دی الله تعالی په دربار کې تاسو دا سپګانو چې یو بل سره دا خبرې شری کولې ولولا استمعتموه بل ادب د مؤمنانو ته ولنوا استمعتموه کله چې تاسو واورید دا خبره قلتم تاسو ویلې وی ما یکون لنا ندی پکار مونږ لره ان نتکلم بهذا چې مونږ خبرې کو پدې کې دې کې مونږ خبره نه کو سبحانك پاک الله تو هاذا بهتان عظیم لیکن دا خبره تر دا بهتان لوی دی الله پاک خدای خدا لوی بدنام راځي دوی لګولې دا تاسو دا خبره ولې نه کوله دا څه بم ویلی وی پوه شئ یو ظلم وی لولا استمعتموه هغه په اول وخت کې و بیا په دویم وخت کې چې شهرت دی خبرې ومنته نو دا باغی وخت یعذکم الله اوس ادب بل بیانې منکای الله تعالی تاسو ان تعودو د واپس کیدو نه لمثله دغه شانت کار خبره تا ابدا همیشه چې بیا واپس نشي بیا در نه ذات خبره چرته ونشي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ويبین الله بیانې الله تعالی لکم تاسو الایات چې خورشي بی حیايي فی الذین پاکستانو کې امنو چې ایمان راوړل دي د بی حیايي خبره خوري په خلکو کې بی حیايي خوري لهم عذاب علیم خاص دي پر عذاب دردون کې په دنیا په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې والله یعلم والله تعالی پوهه دی وان تم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ دا کم خلک چې به حیا خبره دغه منافقانو کنه دا خبره خورولې دغه رنګ دا نن سبا د میډیا والا دا انجوګان والا دا خلک دي کنه چې یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنو مؤمنانو کې به حیا خورولو کوشش کوي ول ولولا فضل الله علیکم کچرته نو فضل د الله تعالی پتا سو باندې فضل د الله سره علامات د نفاق بیانول د علامات د نفاق د منافقانو ورحمته او رحمت الله تعالی رحمت څه دی ان جنبکم من اشاعه الفاحشه چې تاسو بچ کړئ د اشاعت الفاحشه نه دا خور نه کړه بلکې تاسو الله را کنټرول کړئ کدا نه وي نو څه مطلب لعذبکم نو عذاب به در کړی وي وان الله رؤوف الرحیم یقینا الله تعالی شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اوس یو ادب مؤمنانو ته بلخی داسې حالاتو کې د دې خیال ساتي اے مؤمنانو تابعداري مو کوی د قدمونو د شیطان و مې دا شیطان څوک ته دغه منافق داسې خنزیران چې هغه دا قسم خبره خوري و مې یتبع خطوات الشیطان هغه څوک چې تابع شي د قدمونو د شیطان فانه یقینا اغا الله تعالی اغا شیطان چې یامر بالفحشاء حکم کوي د بی حیاي والمنکر او د بدو کارونو د شیطان دغه کاری ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچرته نه فضل د الله تعالی فضل د الله سره پدې دا کې هغه قران دی ورحمته رحمت د الله تعالی سره هغه سورۃ النور دی چې مشتمل له احکام او داغي باندې کدا نه وي ما زکا منکم من احد ابدا نو نو وو بچوي منکم نو وو پاک پاتې شوی منکم د تاسو نه من احد هیڅوک ابدا هیڅوک هیڅوک پم نه پاک شوی د سزا نه ولکن الله توبه بچانه نه وباسه په دې حالت ته پاتې وي ټول به ګناګار وي ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله تعالی پاکي هغه څوک یشاء او چې خوښي شي والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکو پوهه دی صحیح شو دای ورته بل ادب بیان کو چې شیطان پس مزای داسې بد خبره ما وری اوس بل ادب ولا یاتل اول الفضل منکم دا آیات نازل له فبارہ د حضرت مفتاح کی مفتاح د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خړای کېدو او هغه ډیر غریب وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته په هغه باندې خرچه کوله په دې خبره کې هغه دغه شی و دوکه شی هغه دا خبره یو ځای بل ځای کړی ا روایت کې راځي د بخاری روایت دی ام المؤمنین ام المؤمنین فرمایي وای چې دا هغه ټیم کې موږ او دسمات ته بهر وېتلو په کورونو کې دغه نوې جوړ شوی بیت الخلاګانی زه د مستح د مور سره روانو واپسې کې راتلو هغه ټکر وخوړه د ټکرې د خوړو سره هغه ول تعسل مستح مستح د تباشي و ما ورته وی چې تاسو رجلن شهد بدر ته هغه چاته خیره او بد دعا کې چې هغه بدر ته حاضر شي امام ته وی چې سوي هغه وی چې هغه دغه څه دغه د دینه پسم المؤمنین بیا کور تراله د رسول الله په اعراض باندې دا وی چې دغه وخت کې پوه شي زنا جوړم رسول الله ما ته داسې التفات د نور کله پشان نه کول خورا بغه د نور زنانو له پختنو پیدا څنګه ده زه حیران هم کې څه چل دی کله چې دا حالت ما ته پته ولګي د دې له پس ما اجازه وغوښته خپل مور ام رومان ویرا سره وجړل ورستو دا غینا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ابو بکر صدیق پلار وی راته وی چې که بالفعل دا کار د تانه شوی نو خو خبر او کاو مې په دا وخت کې د ما جړا نور زیات شو او د غم د وجه نه مان د یعقوب علی السلام نو میر شو او ما دومره وی چې د ما مثال د یوسف علی السلام د پلار دی که زه تاسو ته حقیقت خبر او کوم تاسو نه مانی که دروغ درته وې متاسو په اعتراف وکړئ ناغه نورس کوئی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر راغی رسول الله ناس ته خبرې ما سره کول چې دا څه واقعیا ده په دې حالت کې پر رسول الله باندې وای د وحی حالت طاری شو څو وخت پر رسول الله باندې هغه حالت و داغې نه پس وحی پراله چې وحی رااله پای کې دا آیاتونه نازل چې کله نازل شو ډېر خپم خوشاله شوم دا غینه پس ماته مور وی چې پاسا رسول الله نه معافي وغواړم ما یې نه غواړم هغه دا غوښ په دغه راز او نیاز زما صفائی دنه لا کړې زما صفائی بر الله تعالی د اسمان نه د دینه پس ابو بکر صدیق ویل چې به حضرت مصباح د چې دا خبره کوله د ماتم نه کتل زب کلم په دبانې خرچو نه کم د دینه پس الله تعالی دا آیاتونه دا آیاتونه الله دا غي تبارک نازل کړ ولا یأتل اول الفضل منکم کمی دې نه کوي خاوندان د مالدارۍ ستاسو نه د فضل والا وسعت او د فراخی والا ایتو اول القربات ورکی اگر رشتہ دارانو تا والمساکین او مسکینانو تا والمهاجرین او هجرت کوونکو ته فی سبیل الله فلارد الله کې مطلب مستح چې ده غلطی ته شوی دا حد په جاری شو لیکن مستح خو رشتہ دار دی مسکین دی مهاجر دی رحم ته وکړه ابوبکر صدیق تعالی وایي ښا وليعفو او عفو دیو کی دا مالداران خلق ابوبکر صدیق یادې وليصفحو او اعراض دیو کی دا وی دغنا سزا نه د سجر نه فری دی کی خیر دی الا تحبون آیا تاسو خو خوینا ان یغفر الله لكم چې الله بخنو کی تاسو ته والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی نو بکر صدیق چې کله دا واوریدل وی بالا ولنا انا احب د خو قوم ان یغفر الله لي چې ما ته الله بخنه وکړي نو بیا ته بم استخراغ او بکر صدیق بہت صادر وغړول اوس بل زجر دغه منافقان د چا چې دا بدنامه لګولې و ان الذين يقيننا كسان يرمون المحسنات چې بدنامه لګي په پاک دامن خود باندې الغافلات الغافلات چې غي سادم دي اے ساده مؤمن خزی یو چالاک خزی نو بیا هم سیدا خو غافله دا مطلب ساده دا غافلات معنی دا دا ساده دی هغه بولاګنی دی پوښوی المؤمنات مؤمنان دی لعنو فی الدنیا په دی باندې لعنت کړه شوی په دنیا کې ها دین د الله تعالی چې حق دی رښتیا دی دین څه مطلب جزاء د دوی د دوی هغه جزاء دین او الحق دین د دوی چې حق دی هغه جزاء د دوی چې حق دی هغه تعالی پوره ورکی و یعلمون او دوی پوه شي ان الله هو الحق المبین چې یقینا الله تعالی الحق هغه رښتونه دی او المبین کار کون کې د حق او د باطل دی الله پاک حق او باطل را کار کوي اوس یو عام قاعده بیانې دا ام المؤمنین په براءت کې او دا ټول مسلمانانو د پاره نه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات دا قاعده و زده کوي چې پلیت پلیت خبري پلیت کارونه اول دا معنی درې معنا الخبيثات پلیتی خلی چی دی للخبيثین دا د پلیتو سړو وی والخبيثون پلیت سړی چی دی للخبيثات د پلیتو خدو د پاره والطيبات او پاک کارونه للطيبین د پاکو خلقو وی والطيبون او پاک سړی للطيبات د پاکو کارونه د پاره یا بلا والطیبات پاک خبرې للطیبین د پاکو سړوي والطیبون او پاک سړی چې دی للطیبات د پاکو خبرو د پاره درېما والطیبات پاک خدي چې دی للطیبین د پاره د پاکو سړو دی والطیبون او پاک سړی چې دی للطیبات د پاکو خدو د پاره دی څه مطلب مطلب لنډه خلاصه راوته اوس یو ګورئ خاون دې څنګه دی پاک دی او کنا پاک د پاکانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه خدا هغه بس هغه به طیبه وی پاکه به د پلیت سړی خدا به پلیتای خو شو کنه دانه د داسې پاک د هغه خدا باندې تاسو تهمت لګوي اولائک دغه پاکان چې دي مبرؤون دوی پاک دی بری دی مما دا اغنا یقولون چې دا پلیتانه وای او شوی دا پلیتان چې دغه پاکانو په څیر خبره کوي هغه پاکان د دینه پاک دي لهم مغفرت و رزق کریم هغه د پاره مغفرت ده و رزق کریم او رزق خسته ده دا تر دې پورې دا آیاتونه 14 آیات تقریبا دا په براءت د ام المؤمنین کې الله تعالی نازل کړو ښا چې الله تعالی دا غي برائت په دې آیاتونو کې پیش کړو چې هغه پاک ده او دا هغه داسې قسمه تهمت او بهتان د دې پلیتانو د ځان نه لګولې ده تر دې پورې دغه دغه او باقی تفصیل دا واقع بیا په تفاسیرو کې شته دی او په دغه کې شته دی په بخاری کې شته دی اوس دا غي په دا دویم باب ختم شو په دې کې دغه زجرونه او آداب او تخویفات دي منافقانو ته او ترغیبات بل دا په دې باندې ختم شو